لله ما فی السماوات والارض ثنا صفت کوئی پرلا فجب د حال او فجب د مقال هم فجب وای هم دا حال دا خدای ثنا صفت وای ما فی السماوات والارض هغه شی چې په اسمانونو او زمکو کې دی دا ټول کائنات د خدای د لوی دلایل او هر سیسته چې ګوره د خدای د لوی نه خته معلومي وهو العزيز الحكيم خدای لوی د عزت خاوند دی او د حکمتونو دا پنځه سوراتونه دي ته مسبحات دا سورته حدید دی به او پسې دویم په سورته حشر دی به دریم سورته صف دی به سلورم سورته جمعه دی او پنځم سورته تعاون دی وهو العزيز خدای د غلبه او د عزت مالک دی الحکیم او د حکمتونو خاوند له ملک السماوات والارض خاص د خدای له بادشاہي د اسمان نو د خدا ټول انسان د خدای دی دغه جوړ کړي چا دی دغه د تصرفات سو کوي خېټه کې چا ساتل دی دا لک نه دا زلمی چا کا او دا زلمی نه پوخ چا کا او دا تور ګیره ولا چا سپینا کړ او دا خشته خندنې مخ ولا چا چې چړک او دا نه قامت پر چا را کوم دي دا ګرمي چا را وسته او دا وریا زو باران سوچ سوچته چې دا وای چې دا زکو نو له ملک السماوات والارض خاص تخدای دا باسي د اسمانونو او د مکه یحیی و یمیت مړو جمع دی کول او مړو کول کوي وهو على كل شيء قدير خدای پاک هر څه د قدرت مالک هو الاول خدای اول له والآخر او واستنه وجود کې د ټولو نه اول او آخر د آخر مطلب دا چې دا ټول سونه فانی دي که د جنت سونه فانی کیږي نه خو د فنا امکان نه خبر نه وي هو الاول والاخر خدای پاک اول او اخر دی والظاهر والباطن خدای سرګند دی او پټ هم دی سرګند دی د قدرتونو او د صفاتونو په اعتبار د هر شي هر څه چې ګورې نو د خدای هستی به در تخکاري ګلستان شریف هم کوي هغه کې یو شعر دی وی برگ درختان سب در نظر هوشیار هر ورق دفتر اس معرفتی د دیونو د اشنې پاڼې په نظر د وزیار سړي کې د خدای د پیجندو یو وی کتاب دی په پچاونس د پاڼو ته ګوره د کرخ ته ګوره د ساخ ته ګوره دا د کوم ځای نه راوځي څنګه ته خطر رسی نو د هر شي نه د خدای وجود د خدای هستی د خدای صفاتونه څرګند دي هو الباطن خدای په اعتبار د ذات د هر چا نه پټ دا ذات څوک نشي معلومولی کنها وهو بكل شيء عليم خدای پاک پار سي زغاله بخاری شریف کی په کتاب التفسیر کې د ظاهر او باطن معنا دا و ظاهر علما على كل شيء والباطن علما على كل شيء د هر څه ظاهر هم خبره ده او د هر څه باطن نه نه هغه ظاهر او باطن علم تراجم کړی مار تاسو نه معنا وکړه هو ظاهر خدای پاک د خدای هستی او صفاتونه د هر شي نه څرګند دي هو الباطن په اعتبار د ذات سره هغه د هر چا نه پټ دی اوس پورې د خدای ذات ته څوک نه دی رسیدلی نه د خدای د ذات حقیقت چاته معلوم وهو بكل شيء عليم خدای پاک پار سیز د علم خاون دی هو الذي خلق السماوات والارض خدای غلوی ذات ته چې پیدا کړی دی اسمان او زمکا فی سته ایام په مقدار د شپږ ورځو دا بیان موږ مخکې ویل دی ثم استوى على العرش به خدای پاک جل و علا فروش شفاعت معلا خدای تجلی وکړه یعلم ما یلج فی الارض سره دې چې خدای په عرش دی خو هر هغه شی چې په ځمکه کې نه نوځي هغه خدای ته معلوم دی معلوم دی خدای پاک ته هر هغه شی چې ځمکه کې داخلي تخمونه دي د باران ساس کې دي ځمکه ته ورننه وځي او ما یخرج منها او څه چې روزي د ځمکې نه بوټي زرغونه دې هر شی علم خدای ته دی وما انزل من السماء او سچ نازلیږي د باران بارانونه رحمتونه وحي او وما يعرض فيها او هر غسي چې خيږي برا نیک عملونه د انسان او ملائکی چې سبا بیگا خيږي د خدای دربار ته خدای د هر څه خبر وهو معكم اينما كنتم خدای تاسو سره دی د قدرت او د ارادې په اعتبار چرته چې تاسو د خدای خدای اگر چې په عرش ته په تاسو سره دی والله بما تعملون بصير خدای پاک په عملونو چې کوي تاسو بنا له ملک السماوات والارض خاص تخدای د بادشاہي د اسمانونو د زمکو وإلى الله ترجع الأمور خدای ته واپس کیږي دا ټوله معاملې دا ټوله خبره به خو دی یولج الليل فی النهار داخله شپه فرس کی ورځ لنډه کی شپه وګد کی لکه جیمی کی پنځه بجې مر کروزي د پنځو نه تر ونیمو پورې پوری کې دا ایسا دروازه ده ځکه نن سبا ونیمې بجو نه پس باندې وي د ماخه نو جمی کې دا ایسا دروازی وړي کې هفتا د شپې ایسا وی او وړي کې خدای دا دروازی کی نشپه داخله کی په واس کې ورځ لاند کی سه ایسا شپې ته راوړي ويولج النهار في الليل داخله ورځ پشپکه د شپې اوږده حصه یې لکه په جیمي کې نو څه حصه تېر ورځ کې هغه اوړي کې نو جیمي کې شپه لانده یې ورځ اوږده او په اوړي کې شپه اوږده لاند جیمي کې شپه اوږده یې ورځ لانده یې وما غسلیش ګینټې دي مجموعه کې صفاف ناراضي او کله د یوې دایره تنګه کې بل ورته اوږده او کله د بل د یرو دکی او بل ورته نه کني شپه ورځ چې راځم کې د سړي شته ګڼونه یو سکند دا کوم وخت چې عالم پیدا نه تر اوسه پورې نه زیاتیږي نه کوي خپل نظام دا سه برابر دی چې فرق پکې نه راځي په ګړو کې فرق راځي مر کې فرق راځي سپومه په ستورو کې راځي نه په حرکت کې فرق راځي نه په نظام کې فرق نو داخله شپه په راس کې شپه په راس په شپه کې وهو علیم بذات الصدور عالم دې د حالات د سینو د زړه د ارادو د احساساتو دا سرګن سيزونه دي او غپټي داري چې ستا په زړه کې څه تصور راځي هغه نه خبره خچ دا دومره وی خدای دی چې بادشاہ دا اسمانونو ازمکه دا دی د شپې ورځې مالک دی تاسو د دل د احساسات او د ارادو نه خبر دی نو د دینه پسم تاسو به دې خدای کې باندې ایمان نه وروړي او د پر رسولانو او د د حساب نه باندې یې امنو بالله ورسوله ایمان نه وروړي د خدای په ذات دا هغه رسول وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه اوله کوي د خدای په لار کې هغه مال چې تاسو نه ایبان کړی یې پاره کې دا مال حقیقت کې د خدای دی تنایب دی او سورہ البقره بلستان مخکې دا د بلچا تا ته پاتې شو لازمي کا خدای بلچا تا ته پاتې شو تا نه بل ته پاتې کی نو تنایب یې پکې نو چې نائب یې نو زړه په ولې دومره ټینګې د بل نه تا ته پاتې شي ورو تا نه ځان نه پکې سودا زه غره خانانو سرکوز ته وایم چې کوم وختانو تاسو زمکه یا لکه قرآن شریفونه راوړل چې تاسو زمکه هغه نه چې په جمعه ته مولا ګور او تاسو زمکه هغه چې په مدرسه مولا ګور سسړی تو کارم پکې کني نور پاتې دا زمکه زموږ د نیام مشره نیام نو پیدا چې دا زمکه و نو آمنو بالله ایمان لوړې په خله ورسوله او دا پر رسول وانجو لګاوه مما راغ ما ان جعلکم مستخلفین فی چې خدای پاک تاسو نائبان کړی یې پاره ما د خدای دې فالذین آمنوا منکم نا خلق چې ایمان لوړي پتا سو کې وانفقوا او د خدای په نوم لګول کی لهم اجر کبیر هغه د پاره یو لوی ثواب دی د قیامت په وما لكم لا تؤمنون بالله ولی ایمان نه راوړی د خدای په ځای حال دا چې باعث او داعي موجود دی والرسول يدعوكم پیغمبر همیشه تاسو بلی لتؤمنوا بربکم چې ایمان راوړی په خپل رب وقد اخذ ميثاقكم تاسو نه خدای احد ما غشته دی هذا اولنا الست بربکم عالم ارواح او هغه که تاسو وې چې مونږ ته نه دی یاد نو پیغمبران یې را پر آیا دی دویم دا چې فطری طور سره سړی تر آیا دی فطری دا چې سړی باندې سختی راشي په دریا کې ډوبېږي نو ته چې هواي کنه چې خپل ما خپل یا در باندې زلزلہ راشي او بنگلا را پریوتو باندې شي یا د بس نه ورځيږي بس اوس غړي په غار کې پروزي نو چې مؤمن دی نو څنګه د ایمان نه پاره دا حقیقت دا چې د عربو هم ځان ته مؤمنان دي دی به ګوره مو خدای منو په دې بوتان چې ته چې سجده کوو د دې عبادت کوو دا صرف په دې غاس چې خدای تم سفارش کوي غلوي خدای ولا ان سالتم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله نو د مکی دا د عربو دا کافران چې دا د ټولو نه زیات شیخان ابو جهل د جنگ بدر کې خدای ته لزاری کوله وی خدا چې څوک په حق ما غو کامیاب کې او چې څوک په ناحق کې ما غر کې وی خدا هغه څوک چې رښتې ختم کړي او قوم کې به اتفاقی واچوله او خلک نوی نوی دینونه او نوی نوی لارې ته راوړي کاغی په حق یې خو کامیاب یې کې او کوم په حق نه ابو جهل رمضان ته شیخ و او غټه ګیره او سلو غټه ور کړې سلو شذې لپر نور نه چا به سمره خځه یا عمر به ګیره ته غټه ور نو دی بزان ته مؤمن وی نو خدای وی که پرشتیا مؤمنان یې په خدای ونه پرشتیا والذي ينزل على عبده نا غدیم باعث یو خو پیغمبر تاسو بلی همیشه ویم دا پیغمبر د خپل آیتونو پیغام راوړی تاسو ته والذي ينزل على عبده خدای غلی هستی دا چې نازل کړي د خپل خپل بنده مبارک بنده آیات بینات آیتونه واضح صاف صاف ولې بې شک او بې شبې عام فهمه ليخرجكم من الظلمات الى النور چې تاسو راو باسي د دې آیتونو په واسطه د تیارو د کفر نه رڼا د هدایت او د اسلام وان الله بكم لرؤوف رحيم خدای پاک پتا سو ډیر شفقت خاوند دی او د مهربانه خاوند په کوټه کې شمیري چې هوا په مونږ لګي اما بیګا راته چا یو ځای کې وی او میا دې پکا کړ خیر نه باندې چرته د ظلم نه دغه راشي یو خپل کور کې یو ځای جوړ کړی ځان د سټور نه کې د سرو خفتي دی ورسره نا دومره ډېرې خفتي دی ورسره چې ځان له چاپیره داسې کیږي دا سګدي کینو تر دې ځای پورې پناس تر ورسینو زړه خوشاله شي پکې لک سات څنګه به دا کې داسې نو به راوځي دا یو رشتہ دار اوس وزیرو په لور شو وما لكم الله تنفقوا في سبيل الله ولد خدای پنوم لګول نه کوي پسته پکې د مکین او جهادونه کړی دي خو خدای وی وکل وعد الله والحسنا د دې بارو ډلو سره زما وعده د جنت ده د قسم صحابه شو یو هغه شو چې د فتح د مکین مخکې چې هغه د مظلومیت زمانہ او د پریشانه هغه کې هغه جهادونه کړی دی او د خدای په نوم لګول کړی دی هغه د لوی درجو خاوند نه وي ځکه دغه وخت یې راي خلک دار نه وي تحریک په مبارک شکمن دي چې اسنه دا ختم شي کامیاب نشي نو دا وخت په ایمان پاتې کېدل د ابوبکر او د عمر سي ایمان ته ځکه سوکرسینا چې دی د حضور پاک مرګري دی دا اول نه او تکلیفونه ور سره برداشت کړی د هجرتونه او جنگونه کافرانو سره کړی د خپل روح تر دوران سره د پیغمبر په حکم او د فتح د مکینه پس په مکه د ټول عربو مرکزی خار چې دا په اسلام کې داخل شنو به خدا یا لاړه چې دا تحریک ته ختم شي مسلمانان دې سو ختم شي نو به په اسلام کې خو داخلي دل عزت غي ګڼو بظاهر دا یې رسوان نو نه هغه خلق ته دی په درجه کې نه رسي د تحریک همیشه ډوندي خلق هغه قربانو علی پر اسباب ده نو خدای وی هغه صحابه چې چا د فتح د مکې نه مخکې لا د خدای په لار کې جهادونه کړی دي هغه یې تدین شي رسېدي خدای سره موعده ده جنت نو ابو بکر او عمر او عثمان او علی ته نه حسن نسی نه حسین نسی ځکه دوی نه انفاق فی سبیل الله کړی د فتح د مکې نه مخکې نه زیات او حضور پاک چې وفات کړي د باړو کوچنی دی و ما شما د وو کار دیګه هغه دا نور دی برابر څنګه سره برابر دی به خو دې د خمینی دا نه نه ورغون دا مردا دا یو خلفاء راشدین او عشره مبشره ته څوک نه رسی دا په نست قرآن کې راځي زم چې دا حاله چې دوه سره وعده د جنت او کله ما الله نو چې وعده د جنت ته دې کې شک نشته چې خطا به هم تشوي اول خطا د هغه باغی چې هغه په قصدن نه کړی چې اجتهادي خطا یې او فرض کې انسانانی که خطا کړی نو توبه دې او که توبه یې نه وکړي نو دا غي دې فاطم رنیک عملونه دي چې دا غي په مقابله کې دغه خطا سه حیثیت نشته د یو سړي قرباني او دوستي او محبت چې تا ته معلومي پسو سو شان او پسو سو مخو کې نو که تا ته سو کوی چې راستا زوی والے دی ته خیر دی وای دی لکه دا قرباني او دا تا ته معلومه هم ته بوستا سه یو شعر وي وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع دې کوم عاشقه مې سه یو جرم کی نو دا هغه محاسن یو هزار سفارش کوم کې را تپیش کی خو څه غلطیو کی نو د حسن دین دومره دی چې یو هزار سفر نو که یو صحابي مکرم محترم نفرس کا څه غلطی مشوي توبه هم تیم نیوخ کې نو دا غي اعمال دومره دی قربانه دومره دي چې هغه د هغې په مقابله کې ختم د دې وجه نه نسته آیات کې دا راغلل وکلا وعد الله الحسنا دا ټول کوم طرفونه یادوي چې چا د مکې نه مخ فتح نه مخکې ایمان لرلی دی او جهاد یې کړی او چې چا وروسته لرلی دی او جهاد یې کړی نو ټول صحابه پکې راغلل وکلا وعد الله الحسنا دې سره یو بل آیات هم جمع کې سورته انبیاء کې دا یقینا جنت جنت زمونږ عالمانو کتابونه وایي چې نیکان بندگان مخلوق عزتمن درې قسمه دي یو هغه دي چې د ګناه نه پاک دي او جنت ته داخلي دلم یقیني دي دا پیغمبران دي دویم هغه دی چې د ګناه نه معصوم نه دي ان کیدی شي ته امکان شته خو جنت ته داخلي دلی یقیني دي هغه صحابه کرام دریم هغه دی چې د ګناه نه پاکې دلی یقیني نه دي خطا ته کیدی شي او جنت ته داخلي دلی یقیني نه دي دا دا نور نه اولیاء او صالحین او شهیدان نو صحابه یو میان درجه ده د پیغمبرانو نه لاندې ده او د ټول اولیاء او شهیدان او عزتمندانو چته هغه سره په یو صفت کې شریک دي چې جنت ته داخلي دي لري او د نور سره په دې کې شریک دي چې معصوم نه وي ځکه معصوم صرف انبیاء کرام نو نست آیات کې دارال وکل وعد الله حسنا دې ټول سره خدای وعده د جنت کړی دا دې وجنه چې د یو صحابي متعلق سو سپکو کی دا تاسو غوړو کې چې دا سړی لعنتی او دوزخی ځکه هغه پاکان د خدای چې خدای پاک په خپل کتاب کې د هغې سره جنت وعده کړې ده تا ستا خولې ته د اجازه شته چې د هغې متعلق څه ووایي حضور پاک بار بار وایي الله الله فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی د خدای نه یریږي ګوره زما د دوستانو خو څرګند کړی په فتح د مکې کې او د پلار نه یریده پلار په فتح د مکه کې ایمان نه وروړي نو په فتح د مکه کې نه پسم چې چا ایمان نه وروړي jihad یې کړی نو خدای وی وکلم ما الله اسنا ټول سره زما وعده د جنت ته والله بما تعملون خبير خدای په هغه عملونو چې کوي تاسو خه خبردار وصلی الله علیه